کښته شوه د هغې درې ګوتې کټ شوې او ظالمانو دې شهید کړ وینا په دې آیاتو سم پرته ده قاتلین د عثمان رضی الله عنه تسنس شو اټاره ذی الحجه وه پینتیس هجری و ستره جون چه سو چپن عیسوی د بهاسی سال په عمر کی دا نسخه اوسم د قران کریم شته صبغت الله ومن احسن من الله صبغه پینزم رد پر اسم باطل د دوی بچی له بیرنګ ورکاو صبغت الله رنګ د الله دین د الله توحید د الله څوک دې خسته د الله نه پرنګ ورکولو کې ونحن له عابدون بیان د صبغي منګ یو خاص دی الله لر عبادت کوونکی شیخ ته پندای رحمه الله ترتیب کی قولو قبلنا صبغت الله شوین مولانا سے بترکیب کو چې صبغنا الله صبغتن ومن احسن من الله صبغه د دین نه تعبیر پرنګ سره شوه دی مشکلتن بچه به وروټوم بو پرنګ کی بی الان صار نصرانیان عمودی وای ورته وی وجه دا وا چې عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام په زمانه عیسی علیه السلام لاړ یحیی علیه السلام ته وی جئت لاسبغ منک والصبغة حمدان خير السبال أنا صبغنا على ذلك أنا فأكرم الصبغ صبغتنا نصرانیانو په ظاهر حمل کو چې عیسی علی السلام کړو منګ یې لګو قولوا قبلنا صبغة الله بمثل ما آمنتم د صحابو ایمان ته اشاره شو ومن احسن من الله صبغا ظاهرا او باطنا د رنگ نه غوره بل نشته په تمام قوتونو باندې توحید او د دین رنگ دی دا الله تعالی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود قل اتحاجوننا تعبیر د توحیدنا په صبغه سره مشکله سر کې ما تفصیل کړو وایا څه جګړه کوي د مونږ سره په دین د الله په توحید د الله کې وهو ربنا حال دا چې دا الله رب زمونږ او رب تاسو دی زمونږ د پاره عملونه زمونږ او تاسو د پاره عملونه تاسو او مونږ یو خاص دی الله لرا اخلاص کوونکی دا رد ده په محاجی د دوی او شپږمه خبره شوه زجر ورته وای په محاجه فی التوحید محاجه چې د دوړه طرف نه دلایل پیش کیدی شي قران کریم اکثر محاجه په مقام د جګړه کې مستعملي وهو ربنا وربكم دلیل د وحدانیت شراب دې دا نمونه د خپل اعمالو پیشقی چې منګه په دې کې اخلاص کوو زمنګ او تاسو عقاید کې هم فرق او اعمال کې هم فرق نو ونحن له مخلصون وانتم به مشركون اخلاص مفردات معنا حقيقة حقیقت الاخلاص التبری عن كل ما سوى الله اخلاص ته مسلمانانو التبری عن التشبيه وعن التسليس وعن الشرك ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم مقصود عدم د جهاد نه دی چې آیات منسوخ شي بلکې د یو بل په عمل مواخذه نشته ام تقولون ابراهيم و اسماعيل و اسحاق سلورم سوال داو چی دوی دعوت ورکو دین باطله ته کونو هودا او نصوارا. دلیل ذکر کړي څه وایې تاسو چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام الواد داغو کم يا نصارا وای تاسو پوه کاله ومن ازلم زجر دی سوک دی ډیر غټ ظالم ممن ده پتی گواهی عنده چې د سخوی کائنتن عنده دا زجر دی نسبت د دین باطله کې ابراهیم علی السلام نور انبیاء او تا تلک امتون ورپسې آیات خاتمه بپاغیشی زجر په دعوی د نجات په عمل د مشرانو پروا نشته مشران غټ خلک تیر شوی دی. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق زجر بانتساب الأنبياء إلى الدين الباطل فأنبياء عليهم السلام نسبت کی غلط دين تا قل أأنتم أعلم أم نو دو بوئی چه اللہ بو دے نو جواب بو کی آل عمران وش پیتمایا إن أولى الناس بإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كلك موحد ولكن كان حنيفا لكنه ما كون كده الشرك مسلما تابدار دا الله او نو دړل دړلې د مشرکانو نه جواب راغی دا داوی د سکوت لپاره یو طریقه ده تلك امه قد خلت لها ما كسبت اعاده د پاره د تاکید یا تاسیس دی امت د نبی علیہ السلام ته مخکی دو افتخار کو بالآبا چه انبیاء نو اولیو رسالت مضمون شروع بدفع الشبهات تر دې ځې پوری پنځه شوبې دفعه اول بنی اسرائیل په دې مغرورو چې موږ د ابراهیم علی السلام اولاد یو او د هغه سره وعده د پیغمبرۍ شوې ده، لا ینال عهدی الظالمین. دویم یو سل څلور دیرشم کی دری دیرشم کی یعقوب علیہ السلام وصیت بالیهودیت کړو دروغ وای ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت درین افتخار بلعبا پروانشتا تلک امتن خلط لها من کسبت ماخذ یوصد صلور دیرشم صلورم نسبت سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها جوابونه شروع دي د شبهاتو نو په تحویل قبله دو اعتراض وکړو په دې سلورو اعتراضاتو کې دوی خپل صفائی بیانوله نو اوس په نبی علیہ السلام منی اعتراضات شروع کړو تحویل د قبلی او دا اعتراض په تحویل ثانی باندې وو مکه مکرمه حرسه الله کې نبی علیہ السلام بیت الله ته منځ کو مدینې طیبې ته هجرت وکړو حکم وشو شپاړس اوولس میاشتي بیت المقدس پله مخکه سيقول السفهاء من الناس سوال لا شوه نه دی جواب مخکي راجح دا ده چې دا تحویل په مسجد امام کې شوی او موږ د مازیګرو دوه رکعاته شوي او دوه پاتې اختلاف د روایتو په دې دی چې راوی کم منځ کې خبر شوه دی یو کله وی ماسپخین کله وی سحر دي ته مسجد ذی قبلتین ویل کیږي او خام احراب وو د شمال په لو مدینی طیبین بیت الله جنوب په لدی تحویل راغی حکم د تحویل نبی علیہ السلام د آغا زین راغی دی طرف ته ادری لکه من اجمیر په لولاړی نو منګوری په لشورخ منګوری تک ما ولاهم تش وګرځول دوی لره د قبلې د دوی نه هغه چې دوی وپارې باندې شپاړس میاشتي راجح خبره دا ده چې دا حکم د تحویل قبلی چې راغلی نو دا په وحی خفی سره راغلی نستی نشته ما ولاهم د جواب څلور علت دي دو اجمالی او دو تفصیلی مینز مینز کی د اهل کتابو سخ عناد ذکر کوي او داغو درې ډلې ذکر دي عنادیان مداهنان او حق پرس 147 کې ورپسې آیات کې ترغیب تثبت ته په حق باندې. ومن حیث خرجت 149 150 تاکیدات په باره د تحویل قبله کې خاص انعام ذکر کړي د پاره د تاکيد د امر د قبلي څلور اوامر او یو نهي او دا د پاره د تثبت په مخالفت د عنادیانو کې بیا وې فذكروني شکر ذکر شکر اهتمام په صبر او په صلات یو سل دوه شپېتم پورې مضمون ورسېد. حافظ ابن کثیر وی حکم دوی تدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې صحرا د بیت المقدس مقدس ته مخ کوا سره د کعبه په مکه مکرمه کې چې مونږ کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجر اسود او د یمانی په منځ کې ولاړ کعبه به مخامخ و او بیت المقدس پر هم مخرات نو دوړو قبله ته شو هجرت مدینه ته راغی نو بیت المقدس د مدینه نه شمال اجمیر په لور کعبه جنوب پلوا جمع بین القبلتین نراتلا حکم شو چې صرف بیت المقدس په لمخ کوا دا دی چې دا حکم په وحی خفی سره شوی دی شپاس یا ولس میشتی رستو تحویل قبله راغلی دی چې کعبې ته مخ کړه او مایمونز د مازیګرو او باوالو ته د سار په وخت کې دا خبر رسیدلې دي دیمه د موسی علیه السلام قبله صخره نه وه بلکې د صخرې په خوا کې ولاړو قبله کعبه طرف ته وه پته ولګی دا يهوديانو صخره نصارا او بیت الشیخ اختراعی قبله وه ها ټیک دا چې مفسرین دا لیکلي دي چې د انبیاء علیهم السلام د بنی اسرائیل قبله بیت المقدس وو د آیات کې شپږ جملې دي اول کې لوی شان د دې امت دویم کې عظمت شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا لنعلم دریم جمله کې تفصیلی جواب د شبهه سر د علت تفصیلیه نه څلورم جمله کې شان د تحویل قبلی پنځم کې جواب د بل سوال خامخا زرده چې وبوي به وقوفه د خلکو نه څه شي واړول دوی لره د قبلي د دوی نه هغه چې دوی وپایي اعتراض په تحویل ثانی شو قل لله المشرق والمغرب علیها شپارس یولس میاشتی او خاص الله لره مشرق او مغرب دی علت اول اجمالی هغه څوک چې روان دی په پیغمبر پسې ممن د هغه چانه چې ورګرځي په پوندو خپلو یقینا دا ډیره ګرانه مګر په هغه کسانو چې خونه کړی ورته الله پاک نه دی الله چې برباد کړي عملونه ستاسو الله په خلکو باندې لرؤف الرحیم واوا مهربان ترسناک مهربان سيقول الصفحه سین د پاره د تاکید شو قام قلب خامخا دا اعتراض دی سین للاستقبال ته سوال به کوي نو ته به جواب کوي قل لله المشرق والمغرب اول علت اجمالی اشاره د دې خبرې وتا چې اصل مقصود د الله حکم منل دي مغرب ته حکم وکټی دا مشرق ته وکټی دا آیت کریمه کی اشاره د دی خبری وته چی یو جهت تو نه جهت ته حکم کول دا څه خبره نه ده قل لله المشرق والمغرب مشرق مغرب متعین شی نو جنوب شمال په خپل متعین کیږي او دا اول علت شو او اجمالی شو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صفت الله کې ذکر دی رسی او دې کې یو زبردست تعریض دی تحویل الی القبله هدایت ته اعتراض ولی کوي دویم که یهدی په معنا د روانولو سره شي نو الا په معنا تعالی سره شي. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ماشاءالله استاد کتاب قبله لار ده مقصود الله دې چې زمونږ لوی انابت وړکه جواهر القرآن کذالک واقعا ما ذکر کړی و ذکر اعلاناتو په بار د حقانیت د قبله کې عام مفسرین جلالین تشبیه جوړي کعبه ستاسو قبله کړه نو کذالک جعلناکم امه وسطا غوره یې کړئ یا کذالک د پاره د بیان د کمال ویلک ځوان پلان کې دی او وسطن وسطن زور د سین سره وسطن امانه د عادل مسند احمد کې وسط په معنا د عادل ابن جرير معنا غورا آل عمران 110 کې هم دا متوسط د افراط او د تفریط په درمیان کې يهوديانو د غلوي او نصاراو د افراط اوردای که ګورې معارف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمه الله ګوره خو اله چې زمن د مشایخو په درس ته پوهیږي ښه دا به پکې شرط دي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس غوره د غوروالی ذکر کوي په بار د حقانیت ته قبله کې وسطن معتدل په قرطبی وی چې اجماع د امت دلیل دی په شرع کې ذکر دوی عادی دی امام شافعی رحمه الله استدلال د دې آیات نه کړی دی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس اجماع د صحابه کرامو د سلف صالحینو د ائمه مجتهدینو دانه چې د چرسدی او د تورنزو د شانګلی وما الى ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اول علت قل لله المشرق والمغرب اول نقطه واقدار د طرفونو الله دی دو طرفه ذکر کړو حقیقی نوری پی قیاس کړو یهدی من یشا مقصود لار نه ده مخ کول نه دي وصول الى الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم حاصل دیزه كي صراط مستقيم هم هغلار دا هو الذي يكون بامر الله وكذلك جعلناكم امه وسطا عدلا عقل من لتكونوا شهداء على الناس بیانون کی شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا حق خودن کے حق بتانے والا وما جعل قبلة التي كنت عليها که یهدی مستقلا نقطه شي نو دا بدرې مشي ونا اول علت کا یهدی دا غي متمم کا نو دا علت ثانی تفصیلی حاصل وما جعلنا التي كنت عليها چې څوک تابع د عادت دي اکنا په شریعت پس روان دي حاصل چې صادق او کاذب معلوم شي پیغمبر خبر منل إلا على الذين الله ولا توفيق ورکړي وما كان الله ليضيع ايمانكم دزور عمل بسحالي ليضيع ايمانكم اعمال یو اصل من ویلو ذکر د ایمان او مراد تینا اعمال ان الله بالناس لرؤوف الرحیم نقطه د فرد ما سبقه کونو الله دی قبله مقصود نه دی وصول الله تا وما جعلنا القبلة عليها چې څوک په عادت پسیزي که په سنت پسیزي نن هم د دې شوبې نظیر شته لکه پرون دې اسقاط کو نن نه کوي سبا به وای اړو د سره مونږ شته دی نه سيقول السفهاء من الناس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تفصيلي جواب ده تحويل ده قبلي جعل فمعنى ده د وما جعلنا قبلتك مفولي اول التي كنت عليها في مكة مفعول الثاني دویم كنت په معنا د انت او جعل په معنا د نفس تقرر یو مفعول به غواړي مؤلف بسیج چې مناطق وي نو بیا به بیت المقدس شي دا شپاړس میاشتی چی مونځ د بیت المقدس ته کوو حکمت پکی ته څه وو تمیز وو په منځ د اتباع الرسول او د اتباع العادت کی ځکه کله یو عادتي اور سره خلکو ته پته نه لګي چې دا سړی متبع الرسول دی او که متبع العادت دی لوی حکمت دا یهود بیت المقدس تبع منز کو او عادتا امتحان راغی مکی تا مختا خلاف تستاسو دا عادتنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول اشاره دی خبرې وته کوي چې یو سړی مخالفت ته پیغمبر نه کوي نو پشان د غړا دی لکه غړا چې کوي کند او چورلک چې وهي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قبیلیان اغوی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی ويكون الرسول عليكم شهيدا شاه عبدالقادر رحمه الله معنا کې احوال خورون کې دویم که شهید په معنا د شاهد سره شي نو لپاره دا ضروري نه ده چې واقعي ته دې حاضري د علمي یقیني ضرورت دی نور الانوار صفحه 229 کې يهودي راغی نبی عليه السلام ته وي زما حق راکا نبی عليه السلام وي ما درکړې دي من يشهد لي اکابرین صحابه ناستو دیتا خیال نو فضیلت جزی خزیمه رضی الله عنه پاسید وی یا رسول الله زګه واهی کوم پدی چې تا دی يهودي ته داغه حق ورکړی دی وتا ته څه پته ده ودا منم چې جبريل راځي وحي وروړي یو معمولی جزئیه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من یشهد له خزیمه من شهد له خزیمه فهو حسبه عام معاملاتو کې خطوه گواهانی د خزیمه رضی الله عنه دا فضیلت شو چې ګته چاله گواهی وکړه د یوم پوره دی دریم شهید معنا خبرگیر لتف خبرګیر چې خلق د دین نه واپس نشي نور او پیغمبر پتا سو خبردار شي خبرګیر نگران سلورم ورځ د قیامت شي نو امتی امم به انکار وکړي چې ما جاءنا من بشير ولا نذير سوره مائده او داغی نو لسم آیات چې فقط جاءکم بشیر و نذیر اعلان بو کې وکی د مائده ویم ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر انکار نبی علیہ السلام با گواهیو کی پنځم دا معنا به ټینګ نه کی منصب د امت با اوچت شي د منصب د نبی علیہ السلام نه تاسو به په ټولو خلکو حاضر ناظر شئ او نبی علیہ السلام به صرف په تاسو حاضر اهل زیغ چې د متشابهاتو نه استدلال کوي و علم د الله حادث دی نعوذ بالله استدلال پدې کوي معتزله وایی چی علم د باری تعالی په اشیاو باندی قبل الکون نشته الا لنعلم حادث دی شیخ الهند رحمه الله د دې دوه تقریره کړي دي او د بعضي راسخینو نه یې نقل کړي دي، ښه تفسیر دی فوائد عثماني. البته اردو یې ګرانه ده. کله باری تعالی د خپل علم لحاظ کوي معلوم ته نه ګوري صيغه د ماضي مستعمله للاستمرار لتحقق الوقوع ونادى اصحاب الاعراف کله لحاظ د وقایع کوي نو د ماضی د مضارع د حال الا لنعلم پته ولګي ښه لنمیزه چې د عادت پیروکار څوک دي او د پیغمبر د شریعت تابعدار څوک دي دویم تقریر دا دی چې علم باری تعال د باری تعالی په اشیاو باندې په ما فی العالم دو قسمه دی بالذات بالواسطه او دوړه قدیم بالذات سیغه د ماضی مستعملی بالواسطه سیغه د استقبال الله ته پته وه مثال به موږ د دې خپل درسونو واخلو چاته داسې پته وه چې دا کار به کېږي ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا نور دی الله خیر کی چې څه وکیږي عالمی سازش چرته نه کیږي هر څه په ټپه شو ملک ماینس پل روان دی. ډالر په مخه کیږي. یاجوج ماجوج که ختم شي شبیهي څه پروا نشته لیکن یو مسلمان ځایې شي توی شي الله ښکاره کوي اسباب هر څه به یي مارکیټونه شته پابندی ده نوم معلوم دی مرض لا علاج دی وفيه ما فيه فتدبر چی دا سازش مسلمانانو په له چرته نشی. سنټر د فحاشۍ هغه کولاو پابندي نه خو دینی مراکز چې کم د دنیا اسباب فکټریانی کنسټرکشن ومن مالي تجار په ټکو ناست دي. مدارس خو د هغو په خیراتونو تبرعاتو چلیده. مدرسین د الله عاجزان مظلومه طبقه په دې دور کې مدرسین دي. جامه سپینه ساتي د خپل عزت خیال ساتي مدارسو کی تنخاګانی ابی د غره په مدرسو کی د سره شته دی نه ښه نه میمان تپوس کی چې یاره منګه د مدرس ته حال تپوسو کی چې د کورې څه حال دی او د تدریس سره بل کار کیږي نه دا د سویختو نه بالا وخت زما وشو لیکن چې کتل نه کلی نشم د خپل مشایخو چې کله د اکوړه نظر اتلم نو صدر مرحوم مولانا عبد الحلیم زروبوی رحمه الله لوی جلالی وو نحیف الجسم وو طلبا به ترې یریده نو هغه ماته وی چې بې مطالعه به سبق نه وایي ما عرض دا کاو دې پورې چا پورې تعریض نه کوم چې مدرسین مظلومه طبقه ده، امامان، خطیبان مظلومه طبقه ده خاص کر زموږ په دې جبال شهیقو کې چې اوسیږي امامت ته سره څه پیشه ده نه. اکه بیا چې ته سل دو سو روپۍ ورکوي نو په سل دو سو روپۍ خو د ټماټر کیلو نه کیږي کاش د خلافت راشده دور دی الله پاک راولي د متقدمین او غزمانه معنا زده کو دا چاته پته و چې یاره داسې درسونه به چې مونږ به یو سیز ته ناست یو هیڅوک به نه یو په یو آیات کریمه کې آمدم برسر آیات صادقین الله ته بذات معلومو خکاره اکړه په تحویل قبله معلوم بالواسطه دوړه قدیم وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ زه مشکل دی زه په قلاره قلاره ویم شیخ پنجپیر رحمه الله به وی زه په قرار قرار لګیا یم شیخ الهند رحمه الله اول تحویل اخلی د بیت الله نه بیت المقدس پلا وان كانت لكبيره شیخ ته پنځیر زکه معنا اتباع دیوا جنجال ته پکې ضرورت نشته اگر تو دا ګرځیدو خامخا ډیر ګران تحویل اول د بیت الله نه بیت المقدس پلا زکه بیت الله د قریش کعبه او قبله وا د ابراهیم علی السلام قبله وا قریش خپه پدیو چې نبی علی السلام ځان ته په دین ابراهیمی وی بیت المقدس پلمون څنګه نو شیخ الهند رحمه الله تحویل اول اخلي چې نبی علیہ السلام کله مدینه ته راغی حکم الله کو چې بیت المقدس په لمخ کا ټول خلاف شو عام مفسرین دلته و ان کانت تحویل ثانی اخلی ځکه اعتراض هم دا دی اگر کو دا ګرځیدل د بیت المقدس نه بیت الله ته خامخا ډیر ګران مگر په هغه کسانو باندې چې خو نه کړی ورته الله پاک وجه د ګرانوالی یهود به سازش شروع کی یهود به وای چې مړه خو چې چرته زمون خلاف یې غبکی اگر کو دا ګرځیدل د بیت المقدس نه بیت الله ته خامخا ډیر ګران مگر پاک کسانو چې خونه کړی ورته الله پاک يهودو بوي چې بس زمون مخالفت مقصود دی شیخ الهند رحمه الله چې تحویلی ورخلی نو هغه وی عوام خفو نو قریش ځکه کعبه بیت الله دویم خواص نبی علیہ السلام ځان ته په دیني حنیف په دیني ابراهیمی وی کعبه بیت الله دریم اخص الحواس او ترقی معکوس وګڼله چې په کار ده علیه السلام ترقی وکی دا خو تنزل شو بیت الله ته یو منس په یو لاک بیت المقدس ته په زر یا په پنځوس سر سلورم ډلوا مقربین په نور د فراست باندې هغه دا معلومه کړه چې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع الملل پکار داده چی د ټولو انبیاو کعبی قبلی ته مونځ وکی نو راشه د شیخ الهند صیب په نیز اگر کو دا ګرځیدو خامخا ډیر ګران مستثنا منه درې ډلې شوي عوام خواص اخص الخواص على الذين هدى الله مستثنا منه دري او مستثنا الا على الذين هدى الله یاوه مقربین واضح دلیل معراج کې ټول انبیاء علیهم السلام بیت المقدس په لراغلیو نبی علیہ السلام دا شوی نو شیخ الهند رحمه الله دا د تحویل اول سره لدی کله چې حکم په مدینه کې نبی السلام ته وشو چې بیت المقدس خپله مخ ته نو په ټولو ګرانه شوه عوام خواص اخص الخواص الا علی الذین هدى الله مقربین ته پته ولګیده عام تحویل ثانی اخلی یهودو بنی گران شوخه کانت تولیه تراجی وی که اتباع دا سنت تا زور عمل بس حالی وما كان الله ليذيع ايمانكم جواب د سوال مقدر چې مخکې منځونه خراب هم اصل د اصول د قران نه ان الله بالناس لرؤوف رحیم رعفت شفقت کوونکی خاص په مؤمنانو شدت الرحمه رحیم کی عموم لرم تکلیف لری کون کې رحیم فوائد ورکون کې وا وا مهربان لرؤف الرحیم سعدی ګلستان بوستان ډیر ښه کتابونه دی فارسی چاله ورزی د عبرت نه ډک وی دوست نږدې قطر از من به منس وی عجب تر که من از وی دورم وی الله مونږ ته ډیر زیات نږدې دی تعجب دا دی چې زتی لري زما خبر اوري نو الله پاک نه اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر تحویل بنی اعتراضو چې بیت المقدس پر خودو بیت الله ته مخ کول د ټول انبیاء علیهم السلام مخالفت جواب مشتمل په څلورو عللو نکتو سيقول الصفحاء نوی مسلمانان تاسو که يهود دنیا عالمی سازشونه چې کوي اوس هم يهود کوي جامع البيان لکی چې ارتد كثير من المسلمين عند تحويل القبلة ظنا منه ان هذا حيرة منه صلى الله عليه وسلم فخپل پریشان دی پته ورته نه لګي کله یو څه کوي کله بل څه الا علی الذین هدى الله ممن يتبع الرسول قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لیدل من راړول د مخستا اسمان ته خامخا او به ګرځون تعالی راسی قبلی ته چې ته به خوشاله شي نو اړوم خپل په طرف د جماعت په عزت چرته چې تاسو نه خو نه خپل په طرف دای دیزه کی قد نرى تقلب وجهك في السماء عام مفسرین نبی علیہ السلام په تحویل خوشاله خاص حضرت صاحب هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان او بار بای برابر قتل چې حکم برازي او وجه دا وا چې نبی علیہ السلام بیت المقدس په لمخ کو نو يهودو ویرا که خیری زمون خبره رومنی شانه په دې و چې دا یهود به مخالفت شروع کړي، پروپیګنډه به شروع کړي. کان یعجبه ان تكون قبلته قبل البيت بیان د ابتدایي حالت دی اول کې نبی علیہ السلام خوشحال یره د بیت المقدس نه بیت الله ولا وګرځم او چې د يهودو حالات اولیدو نو پریشان شو حدیث بخاری بیان د ابتدایي حالت کوي قران بیان د انتهایی حالت کوي قاضی شمس الدین رحمه الله بهترین کتابونه کړی دي ماهر د فنو ابو داود مشکات بخاری مغلق مواضع حل کړی دي دا زیغه کشتا دویم جواب پیغمبر علیه السلام به کتو د اضطراب د لاسه راوی ته دا پته نه لګیده تعبیر به معنا یې کړی دی چې نبی علیه السلام په تحویل خوشاله زمون شیخ په دری مثال پیش کو او دا یو مسلی مثال چې پیش شي بالکل واضح شي طلبه خو ښه منونکي وو، زیارت ګل جمعه ګل په کې نه وو، اختر ګل وغیره په کې نن سبا مدارسو باندې یو قحط دی یو وبا ده ځینې د بوت پر ورځ راشي ډېری اتوار پر ورځ راځي نو ودی ویسو په کټ ختلی نه او فارغ شوی نه او د رواني کړي نه نه ادر کې رهې نه ادر کې په دوه بیړو سپیسی فارغ شه دنن سبا د خزي د پروتوکول نه خبرې کو نو عضو مستور دا کم شا چې دا نو دی دو ته دینه پری دی ښا تلې بلانې کوتا مړ د جمعات ګټي نیولې دي قابل ملګری د وخپټي کارشي د شرم د لاسه موږ اوسم څن شوې دي ځکه مدارس حال دا دی چې هغه قابل څوک نه اخلي خپل کړه کوډه پوره کیږي ځان هغه څوک اخلي ملګری راته وي چې ګوره سفارش ونه کی اوس خو هغه څوک وي ما مدرس ته چې زه به دومره پیسې مدرسې ذکر کوم نو دا سینه چې ته وای چې فلانه مو دی دا هم داسي او زکه به یو افت په دې مدارس راځي ان تؤد الامانات الى اهلها مستحق غورا هر قسمه چې مدرسې د پاره zarar نه یوازې کتاب پړاوول نه دي د مدرسې خیر خواهی پکې مدارس چینی دي ګوري خبر ده مدارس ته دنیا نه ختم شو نه به تبلیغي نه به څی نه به څی نه به څی اذا وسد الامانه الى غير اهله فانتظر الساعه مشری یو په سیاست کې وګورئ مشری نه اهل تاواله ده کم چې حقدار دي علما سکالران هغه په څنډه دي عربي دي ناراضي کله څوک راځي کله څوک راځي ټیسټینګ کوي چې په دې پسې به څه راځي خواجه سارا چرته مشر نشي زمونږه اذا وسد الامر الى غیر اهله کوم به زمیدارو سیلا بوړی و بادشاہ په سیلاړو ایتا سو کوم به سلا کرلا وړای به کرلی نه به خرابې دي وړو زور دي الله معاذ دا کوم مدرسې منبع د دین د چینه ده د دین شاخونه تینه کولاویږي او د ټولي دنیا منظور النظر پاکستان دی چې کله به دا مونږ خرابو الله دې دینه خرابوي د ټول عالمي دنیا منظور پاکستان دی موجوده وزیر اعظم دی واوري د یو حساس ملک وزیر اعظم ډیر د اونر کار اخلا علما د لاسه کا فضل الرحمن خان مویا ټول راجمه کا ملک چلول غواړي یقینا دا چې زمون پاک آرمی د دنیا نه مشهور ترین هغه سپر پاور ځان ته په کوټو باندې کېنول په زنګونونو باندې کینو چې په غیر د دنیا کار نه کیږي نو وبم سازش کوي الله دې دا ملک د دې چپا چپا د دې کلاس فور د دې وزیر اعظم د دې هر څوک عوام خواص د فتنو د یو اشرارو نه بچ اوساتي. ابتدا ملک کې راځي خو د هغې به دا مقصد نه وي چې سړی به د ملک خلاف وي، نه نه د ملک مثال د کټوۍ دی، کټوۍ ماته شوه هیڅ پکې نه پخېږي بیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء طلبه و پسې مې راغستې وه چې طلبه و ځان نه زیارت ګل جمعه ګل مه جوړوئ سعودي ته لاړ شي ډېر وختونه وباسي او اوس هلته هم حالات داسې دي ملک معاشي بحران کې دی ته بند دي ریال لګي روپۍ لګي غشته دي نه الله پاک دې دا حالات رمضان کې الله تعالی دې هر حال کې وای مونږ ته سوال کو التجا کو الله مونږ سره دا نه تب مکوا د رحم و کرم د احسان وکا الله پاکا مدارس آزاد کا مراکز د تبلیغ آزاد کا دینی شعبې آزادې کا د مسلمانانو په آپس کې دیو بل سره مینا محبت پیدا کا کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها ملک په اله چلیږي چې حزب اختلاف اقتدار یو بل سره یو ځای شي په خطرناکو مراحلو د معیشت هر ډپارټمنټ تبا صفر پراته دعا بکو افطاری کی دعا سحری کی دعا هر وخت دعا اذا سألك عبادي عني فإني قريب الله شپې په سرز راولي نور ورځ راواله دا وایرس ختم کا نور فتن الله مونږ ته بچو ساته شیخ رحمه الله مثال پسې نیوي زیارت ورځ ده موږ نه ټنډه اوبه راندي طالب العلم وی چې شیخ صاحب ته مې وی چې لاړ به ټنډو کوم د اوړي سیزن خوشاله شوم حکم هغه وکړو ماسته به وخورم سیل به وکړم وې ناڅاپه ذهن ته راغله چې هلته خو یو مچو بټ دی او هغه بیان نه پریږدي اضطراب راغی حدیث د بخاری بیان د ابتدایي حالت معنی یهود قرآن کې بیان ترضاها اوس په خوشاله نه خامخا او به ګرځوم تا لره داسې قبله تا چې ته به په خوشاله شي عام مفسرین ترضاها تحبها الان تر زاها مشایخ زمنګ اوس نه خوشاله نو تر زاها آینده به خوشاله شي پیغمبر پاک هم د بیت الله سره تقلب پم دلالت کوي د تکلف لپاره مستعمليږي ول وجهك شطر المسجد الحرام شطر نصف الشيء نیمه جزء الشيء الجهه دلته په معنا د طرف جهته واړه مخبل په طرف د جمعه تعزه حکم خاص دی نبی علیه السلام ته مدینی پوری خاص دی الله وینا چرته چې تاسو نو اړوي مخونه خپل په طرف ددي وان الذين اوتوا الكتاب درم علت تکا او اجمالی قبله ولی بدل شو او خانیو کتابونو کې لیکلیو چې د نبی آخر الزمان قبله با کعبه وی اهلی کتاب پیجنی یقینا هغه کسان چې ورکړې شوی دی ورته کتاب خامخا پوری چې مخړول حق دی در عبد دوی ندی الله نه خبر غین چې کوي دوی ولئن اتیت الذین کچری ته پیش کی هغه کسانو ته چور کړی شوی د ورته کتاب هر قسمه معجزه بكل آیتین عینات د اهل کتاب ذکر کوي نه مانی تابیداری نکی دوی د قبلی ستا انی تا تابی د قبلی دو دوی وما بعضهم اونی دی زینی دو دوی خپل مینس کیون دیو بل سرا اختلافو تابی د قبلی د زینو یو زجر ولئن اتبعت اهو دویم زجر او کچری روان شتو په خواهش ته دوی پسې پس داغی نه چراغل د تا ته په دلیل وحی